ومن آیاته ال قدرتونو د الله نه یریکم البرق دا دې چې خیتا ته پړق کو اسماني پړق دې بجلی دا نن وګوره په بجلی باندې انسان څومره کار شروع دی نو دا لګ دلیل عقلی دی چې دا څه شی دی اپاره باندې څومره تنظیمات شروع دي کنه خوفا و طمع په خواب او په تما په یار او په تما مسافرون الاتلی شي چې پړق وته وشي نو دا پکې داغه تما ده او یریګم چې څنګه کړه را باندې د بری نو شي یا د کور به مثال دا شان مقیم دم خطر ده چې جوار رسیدلې تما کول لري نو یار ابل خو عمل تباکی ګنو خلک یې سړیا مل قرآنی پسند په خپل ځای ان فی ذلک لآیات یقینا بدې کې خامخا دلایل دي لقوم یعقلون د پاره دا قوم چې سوچ کوي ومن آیاته د قدرتونو د الله نه ان تقوم السماء والارض بامره دا خبره ده چې ټینګ دې د اسمان او زمکه د الله په قدرت هغه په حکم باندې مخکې د پیدایش ذکر وکاو او اوس داګه د قیام ستا په ذهن وایو نور الله ته باور ظلم څه ګران دی او ته خپل پوهیږي چې اوسس باور ځل څو جوړی نه لګران چې به دوباره پیدا کی آسانی وله المثل الاعلى الله لپاره صفات دی او چته دا غره توحید فی السماوات والارض فاسمانو بزمکو کی او هو العزیز الحکیم هغه زور او حکمتونو علری مسئله خو تفصیل سره ذکر کړه دلایل ذکر کړه نور برست راځي همانس کې مثال ذکر کوي تا ته چې په مثال باندې به پوښي چې ستاسو جون سره تعلق دی ضرب لكم مثلا من انفسكم بیان الله تعالی ته مثال تاسو د نفسونو نه هل لكم مما ملكت ايمانكم ايشتر تاسو د پاره دا غنا چې مالکان شوی دی لاسونه تاسو هیڅ تاسو نوکرانو چر دی خو برانه برخه غواړي نو یاره دا پزړه کې نو خته د غلام نوم یې ریدلې چته یو کارو کې غلام نه دا پوسو کې چتا ما ته ویلو چې دا کار وکاو نو دا څه تاسو د غلام خیال ساتلې نه دا څه ونه کې نو دا ته د الله د پاره څنګه شریکان جوړه چې هغه دې د مشورې نه بل څه کول نه شي چې دې سوال یې غبا کوي خطه ځان له پر خپل دنیا کې اپد محدود ماحول کې شریک نشه برداشت کوله او ګور الله سره په خدای کې رس شریک کړی ځکه خو د مشرک معافي نشته کنه ښا کذالک نفصل الایات دارنګه تفصیل سره بیانومږه دلائل لقوم یعقلون د فار دا قوم ته سوچ کوي چې عقل پکې نه غوسو چې پوښتنه توبه باسي د شرک نه ولې دلایل خو ته ذکر کړی دي ا دې د گمراهۍ نه راوځي نو ته به څوک لارخي وما لهم من ناصرين نبی در پاره نبی دې در پاره څوک مددګارانه چې الله د عذاب نه بچ کی سره دې چې دغه واقع دشتا او دا وی چې زمونږه ناصرین دي اولیاء دي بچ کی بم دې نه نرستو امور مصلحه ذکر کړي دیو داعی د پاره چې تبه غره خیال کېخه د دې امور پابندي وکړه چې دین درته اساني او دعوت درته اساني اجازه شان اصول ذکر کې د پاره د فتح اول باغې کې اقامت د دین فاقم وجهک للدین حنیفا پس ادروا مخ په لپاره د دین چې پاک دی فطرت الله التي فطر الناس عليها فطرت د الله دین د الله اگر چې پیدا کړی دی خلق په دې باندې هر انسان په دین باندې پیدا کړی کبه دین یې نه پیدا کړی نه ابو جهل به ولې مکلف ولې وته دعوت کېده خود دې وجه کنه چې هغه کوم د پیدایش نه غا فطرت اسلامي وو کو نبی اسلام ویلو چې دا رست مور خپل وروتون خلی نو یا يهودي کی یا نصراني کی یا مجوسي کی دی په دا خواري کوي او چې مسلمان نه مسلمان لوي کی دا خدا چې دین دی چې د پیدایش نه انسان سره دی خو راهنمایي ولا کول غواړي لا تبديل لخلق الله نشتره بدلیدل دین د الله لرا ا پیدایش د الله لرا څنګه الله لیکلی کنه لا تبديل لخلق الله د الله دین او داغه مخلوق هغه لره بدلیدل نشته څنګه چې هغه فیصله کړو نو اک شانته به خو راهنمایي بغواړي ښا ذالک الدین القیم دا دین دې مضبوط دا دین ورنه بدليږي او دا الله دین چې انسان په پیدا کړی دا دین ورنه بدليږي ښا انسان به بدل شي روانو جاړ بشي ور دین نه بدليږي یا ساته دا محکم دین دی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقونه نه پوهیږي دین انابت پیدا کا بزان کې مونږ چې نه کوي نو موږ خو ډېر خلک نه کوي نه مشرکان دا رستو ذکر کوي چې هغه د دین عقیده او اصول روان کړی من الذين فرقوا دينهم دا هغه خلقونه چې ټوټه کړی د دین خپل وکانو شیعا او شو ډلې ډلې فرقواریت جوړ کړه عقیدتن عقاید او اصول یې ټوکړې کړو کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله پاغه چې دې سره دي خوشاليږي فرحون سلګ سزر دین نه راټینګ کړ دی اوسو خبره نو بس پاره باندې دومره فخر کې اب هغه خوشحالي کې ته ته کو بیان کړه ستانه مني انور عقیده دا څه ده وایدا مسل انسان وایدا مسنا صدرن کله چورسي دي خلق ته zarar او تکلیف دعوا ربهم نور ابل خپل رب منيبين الیه رجوع کوونکی هغه ته ولې دا خو پوری چې بل څوک نشي دارا سي دي دا وی د لوی ځوان په نوم باندې منښت کومه د لوی مصیبت نه بن شوم بچ شوم ها نجات دل الله درکو او منښت او شکرانه او نظرانه پکې د غیر الله کې ليکفروا بما آتیناهم چې کوبرو کې باغ نعمت چې موږ ولور کړل فتمتعوا الله وی په دې واخله سلک ژوند دی او کې پکې مزه فسوف تعلمون بس درته تاسو به پوښی دا تاسو چې کم کار کوي په دې تاسو سره څه دلیل شته ام انزلنا علیهم آیا نازل کړل موږ په دې باندې سلطانن څه دلیل فهو يتكلم جاء دلالت کوي بما كانوا به يشركون هغه څه چې دي شریکي الله سره نو کدا څه دلیل راغلی کنه ادي باغې باندې کله کې دلیل خو هیڅ نشته دا د دې خپل فطرت داسې جوړ دی شرک کې د زړه غلبه ده او چې له سنا متاثر شي نو زړه هغه په زور کوي کنه ټول کار پکې د زړه دی وایدا اذقنا الناس کله چې وسکو مونږه خلق ته رحمتن رحمت فرحو بها ندی خوشاله شي پاګې باندې وین تصبهم سیئاتون کجر ورسې دې ته تکلیف بما قدمت ايديهم په سبب دا عمل چې مخکې کړي لاسونه ردي اذا هم يقنطون نازا په دې نه امید چې خوشالي پر راشي نو پاګه ډېر فخرو خوشاليو کې رحمت باندې او چې کله او تسيئه او تکلیف ورسي نو بیا نه امید اذا هم يقنطون نار خیر نه شلم دلیل عقل ذکر کې چې د خلقو د عقل نه کاروان غوښته چې رحمت او رزق پراخي او کمی دا خدای الله طرف نه اوله ویرا اذین ګوري ان الله یبسط الرزق شکرن الله پراخه کې رزق لمن یشاء او چا د بار چوغالي او يقدر اپاندازه کوي ان فی ذلک لآیات یقینا بده کې خامخا دلائل له لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان وروړي هغه رسول کې او امور مصلحو کې ذکر کې حقوق العباد فآت ذل قربا حقه ورکه خپلوان ته حق دا غول مسكين او مسكين ته وابن السبيل امسافر ته ذلك خير للذين يريدون وجه الله دا غره د پاره دا خلقو چې غواړي رضا د الله چې دا کوشش دی چې الله رضا کو راغی د پاره دا عمل ډیر غوړه دی چې د الله رضا حاصلې کنه نو خپلوان سره مسکین او مسافر سره د امداد وکي اولائک هم المفلحون او دا خلق دي کامیاب دي نیو خدا کا عمل دی د الله د رضا لپاره یو د دنیا د سم مقصد د پاره یو کار کول دي لکه یو سړی ولګي او چر د پلانې مالدار دی نو زما دل ته خپل منو کو په دې لږ څه ځان ناراضه شو بل ور را سره امداد وکړو نو سره لا راکړو دا خو یې داسې کنه ته ول د بوسو پان وځي خو درون نه به لږه وان د زمکه هم درکې چې الله رضا شي کنه خوشاله بشي دا خو دا هغه خو خره دغه شانتا بادشاہ له سوړو یو خو رشوت وړل دی هغه نه یادې چې بل حق په وې یو دی یو سړی خپل مال دولت ته مالدار دی ته چې رزق کمزورې ما راشه د سره سره کېو کا دې رضا کا نو زده به خوشاله شې تاسو سره به امدادو کی نو اجازه ته ها خدا بنوي چې دا ما د آخرت ته پاره وکړو وما اتیتم من ربا هغه چې ورکوي تاسو ستحفه ربا خو ستوي دلته د مراد تحفه ده ليربوا چې هغه زیات شي فی اموال الناس په مالونو د خلقو کې فلا يربو عند الله نو هغه نه زیاتېږي د الله سره الله سره ګورنه نه زیاتېږي هغه به احسان نه ورړي دا خو تا د خپل ځان د پاره او تدبیر خو سوچ کنه نو بس دا غي پیدا ورته راورسي نو دنیا په باب کې ټیک ده ها استاد لپاره جایز دی پیغمبر ته ګورې دی اجازه نه وخه یو قول کې راځي رستوبه سورته مدثر کې د نور امت د پاره د اجازه ته دا د جون هغه مختلف هنرمندی ده چې ته به ځان لکار سم کې ودا کی باز خلق داسې خو چې رشوت دوسه د بل حق وي نه دا ډیر لوی ظلم دی دا ناروا دی وما اتیتم من زکاتن هغه چور کړه تاسو زکات او سپاکی د مال تريدون وجه الله واړی تاسو رضا د الله زکات ورکې د خپل مال نه هو دا خیال دې پنیر چې سبب دې مال کار کوي ا دې ما سره امداد کی ان دې ته قبل رجوع چې راځه یا راوې پاکو یا کوټه باندې خورا جو یا ما سره ګورو کا یا ما سره چې تلل شه او چې به دې جوړ نه میانم سپنتوي الکه دا زکاتونه مونږ تعالی څخه درکو ادا خیراتونه مونږ پتا باندې اته کو نو دا خبره به سره نه ښه تريدون وجه الله تب د الله رضا غواړي فاولائک هم المضعفون فذا خلق د چندون کې د خپل اجر مضعفون دی له د چن اجر ورکې دي چې ریا نه خپل عمل بچ یوشتم دلیل عقلی الله الذي الله غزا ته خلقکم چې پیدا کړی تاسو ثم رزقکم به رزق درکړی تاسو لپاره تو ګور چاره جمله شمار نو هغه څوک چې کوکی او کې د دې کارون نس شي یو کار کولی شي یا پیدا کول یا رزق ورکول یا مرګ راوستل یا جون ورکول دا څوک کولی شي سبحانه و تعالی عما یشرکون پاکی دا الله لرا او چت دې دا غنا چې دې وسره شریک کړي باب دریم اخره پورې ذکر کړي پاره کې تخویف دنیوي دی او مختصر اعاده د امور مصلحه او بشارت او نعمتونه څنګه چې دنیوي ذکر کړل داسې روحاني ذکر کوي دې ځای کې زجر د مشرک له چې ستار له شرک نه الله پاک دی او چته تول دا شرک چې دنیا او وچلند کې فساد جوړ کړل کنه ظاهر الفساد خکار شوه دې فساد او اثر د شرک فل بر والبحر د دې ګناه نه رسته شو اصلاح یې وکړه هغه ته ګران نه ده راوستي په قوم باندې په خلکو عذابونه قران ویو ګرځي کنه قل سیرو فی الارض هو یا ورته وګرځي پس مکه کې فاندورو پس وګوره کیف کان عاقبت الذین من قبل سرنګ شانجام دا خلکو چې مخکې د دین وو کان اکثرهم مشرکین وو اکثر داغین مشرکان ته ځکه وې چې نور ګناونه خو مو چې پاره هلاک شوی تباشو خو اکثر پکې د څه ګناو د شرک په دې باندې تباشوي نه اګوره کوم قوم چې په نور ګناونه تباشوي دي نو سره دې چې پای کې به د شرک ګناو ډېر خیال پکار دی ښا نبی له سلام ویلو دا به تاسو تر مېګي په پل باندې راځي ګوره خیال کوئ اصل چې تداوي چې پتا بشي په خدای بشي نو ګوره باندې ته مخ کې پتا بشي ها اګه زمونږه شپول نه وي یا سپې نه وي یا د ادم دیوال نه وي نو زمونږ نه به مولا شي وا ایا موږ ته هم نقصان رسیدلو اسباب ته ګوره دومره توجه نه کې ښا صرف د الله نوم اخلا چې بس الله بچ کړو هغه را باندې نظر ساتینو فاقم وجهک للدین پس ادرا مخفل د پاره د دین ویلو غره فصدع بما تؤمر حق او باطل واضح بیان ک جدا جدا د حق خپل صفات او د باطل خپل کمزورې نو مخ قدر او خپل دین ته فاقم وجهک مخ ولې یادې نو د دین کار خو لکېږي چې ته مخ اونې سي باطل ته تا ته خلک سوې سوې ته بوي چې نه ځان بکلا کې او بل چې مخ نه بیا په دین تشار راځي نه کې غفلت ته ا دې کې بیداری او توجه ده تحذير ده مانو کفر اجا چې کفر وکړو فعليه کفر هغه باندې بوج د کفر خپل له بس خو څنګه کفر کنه کفر په د پاسه یي ومن عمل صالحا جاء عملو کني کو فلانفسهم يمهدون نو د خپل ځان لپاره تیارې کې د جنت يمهدون پرشنه ځان لواچل په جنت کې ما حد څه ته وي پرش لګیا له تیارې کوي دلته عمل کوي اول تک کور روان دی جوړیږي ليجزي الذين چې بدل ورکړي الله هغه خلق لره امنو جو مؤمنان دي عاملو صالحات او عمل نه کړی دي نیکو من فضله د خپل فضل نه ولا اجر ورکړي انه لا يحب الكافرين یقینا الله محبت نکي کافر سره ولتبتغوا من فضله او جوړه ټوي تاسو د فضل د الله نه ولعلکم تشکرون اجتا شکر ادا کړئ د الله د نعمتونو څنګه چې در باندې دا دنیوي نعمتونه کړی نو دا شانته در باندې روحاني او خروي نعمتونه هم کړی کنه دا غیم خیال ساته ادا شان تسلی پیغمبر ته وکال حقا علينا نصر المؤمنين او دې یقیني مونږ باندې امداد د مؤمنانو حق برس چې څومره دیو بیان کړي نه الله مونږ به امداد کو څنګه چې دا خلق دی کنه چې روميان کمزوري شيو او د مؤمنانو سره نسبت جوړې دو نو فتح ولا ورکړه دا شان مؤمنان له فتح ورکړه اجه چا باندې چې لای ګوره خوشاليږي وین کانو من قبل ان ينزل عليهم او ګر چې دا خلقو مخکې د دینه چې نازل شي په دې باندې من قبله مخکې د نازلې دوه د باران نه لمبلسین خامخا نا امیدا یا خو تاکید دې چې بیا به من قبله او یا غوخه او بیا نازلې دل د باران دوه وخت سنت مراد دي کچره مونږه راولېګو سخت هوا ریحن یو ریاح دی هغه د خیر هواګان دی یو ریح دی هغه د شر هوا ده یعنی د نقصان او هغه چې پای کې باران نه ښه فراو پس دی بوینه د فصل لرا مصفرن تک زیاد رسیدلی به زیاته انن سبا کې بپاتی تیارې بہت کیږي ا بوجه موجه بہت تیارې پس یقینا ته نشي اورولې مړو ته ولا تسمع الصم الدعاء او ته نشي اورولې کون ته بلنه اذا ولوا مدبرين کله چې دی وول شا کوونکی مړیاوري نو قران وی کون اوري چې ته پیدا نشي کولې اوري خو جواب نشي ورکولې کوم بیا اوري خدای جواب نشي ورکولې دا خبره دا د ظلم مړ خلق دی کته تاسو مله مسله کینو دینه ژوند کیږي او ها دغه مستباران سره پکې ملازمه کا ژوند دیش کې دې شي ډېر خلک الله ول توفیق ورکړي او د زړه په غووري قران نو ژوند دیم شي پکې وما انت به هذا العمي او نه ته هدایت کون کړون ته ان ضلالتهم داګه د گمراه نه ایدا سه گمراه شي چې ګرانه ده دا تسلیات ته پیغمبر ته چې داغه څنګه خو نه ارمان هټول نه پوره کېده نور اکثر خلک خو دا چې غیرالو خوش قسمت شو ان تسمعو الا من يؤمن بآياتنا هغه دایریخه تل شورولې مگر هغه چاته چې ایمان لري زموږ پایاتونو په قران فهم مسلمون دا مسلمانان دي تر چاته مسلمان مو یا کنه چې قران څوک مني آیاتونه د الله مني او ری عمل پکې تیاریږي وتا نو دکې ته قران سوی مسلمون د الله حکم دغاله کې خودن کی ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشيبه بیا ګرځولې دا پس د قوت نه کمزوري او بډاواله يخلق ما يشاء او پیدا کې الله هغه څه غواړي په دې انسان باندې څومره حالات راځي کله کمزوري کله مضبوطه نو تا په دې باندې سوچ کړی دی چې دا شان تر دې اخري انجام بدای چې الله بدا دنیا ختمه کړي بیا به پیدا کی څنګه کمزوري بس قوت راځي دا مستبعد مګنه او محال مګنه دا خو الله تعالی نه ده دا شان استاد دین دا ماحول او دا مساله چې تکې نو ته به چې را کمزورې مې وازم سوښتنه دغه جماعت ته یا بل ځای ته مازل زماړو سوښتنه پکې کړه نو زه خبره پدې نشم کولې چې یو تنه منو کو نو مخلما نو کار خرابېږي ګور اول حالت بډې ده کمزورې الله وې دا ستاړم به زه ته خیر دی رو رو دا کار کوي یا وطن دا څه بل تن ای دوه اورته په ګدان نږدې کړه هغه سم لازم کوا هغه سره خدمت کوا چې هغه ځان سره واغست په فیور کې نو بیا وستا کار رو رو سميږي نو قوت برته حاصل شي نو کته مسلو کې یو کوګاری را پاسه تا ته زور نه کوي هغه ضرور وتاو شي پکې نه پرې دې خبر اوکي نو ته بیا باغ نه شي کولای دا څه برورو نو د دین دا حالت هم دا سره راغلی چې کله بالکل شباب تورسي ځوانه تورسي نورست پکې بیا نه راست شروع شي نه کار بیا په کتر روان شي او نبی رسول الله ویلو مو کنه چې دا دین څنګه چې پاول کې دا سه باخر کې بیا حالت تراش ها څه خلک به چې هغه به خیال ساتي فتوبه للغرباء لقد لبثتم یقینا تاسو وخت تیر کړی په کتاب الله په کتاب د الله کې په لیک د الله کې الی یوم البعث تر وځه تر پورته کېدو پورې دا هغه خلقو چې علم وتور کړل شوی نو یا دا رسو سره لګي چې په کتاب د الله کې هغه علم ورکړل شوی دی ایمان ولا هم یستعتبون او نه با طلب شي د دین د توبه استعتاب ستوي ازاله د عتاب ته چې دین د الله غسل ورکړي شي دا به دې ته توبه وباسي اسلام کې نو دا خو بیا نشي کېږي چې دې ته وې چې تاسو لا شي دنیا ته او خپل حالت سم کې لږ وخت کې بیا راځي ولاشتا دا هنشتا نو قران مجید زجر ورکي جنن د الله د رضا کولو موقع ده بشارت په فتح او نصرت سره وعده د الله رښتیا را تاسو سره امداد کوي افتح بدر کوي یا وعده د الله حق د قیامت او دا شان د عذاب راتلو نو داخله چې تلوار کوي مخکې وي استعجلونک نو دلته وي چې په دغه پروا ما ساته ولا يستخفنك الذين او ورختانه کې تعالی هغه کسانو استغفار ستوي لا يستخفنك پس د سورته صافات نه نازل شوه دی مخکې سورته روم کې دلایل عقلی ذکر شو دلته کې نقلی وحی او عقلی ټول ذکر کړي دلایل مخکې سورته په اخر کې وفاصبر دلته وی لقمان حکیم خپل بچی ته ویلو واصبر چې دین په کار کې ور صبر کوا ترغیب قران تاول کې مو مخکې سورته کې دې سورته کې ذکر کړي مختصر دا چې دا صورت نه دی صورت لقمان دا د صورت الروم د اخیری سه یا د ټول صورت تتمه ده دا غي پرواله کې د مضمون ښه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله کوئی فاصل مراد ده حروف مقطعات څنګه مخکې صورتونو کې ذکر شو تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتونه دي د کتاب حکمتونو والا اشاره ده پکې دلایل عقلیه او الحکیم حکمتونو نه ډک کتاب کدا وایو چې دلیل نقلی خو پکې همستا نشته خو زیات پکې عقلی دلایل لخوا هدا و رحمه هدایت او رحمت دی للمحسنین د پاره د محسنانو ادنه کاملو اول کې صفات ذکر کې د قران سلور الکتاب الحکیم هدن رحمه سلور صفات د قران نو سلور صفاتونه د اهل القران ذکر کې کنا حق دعوه د صورت اثبات د توحید او رد د شرک فاضل او ثلاثه سره دا دعوه د صورت سلور صفات د مؤمنانو المحسنین للمحسنین د پاره د محسنانو ان چې څوک دا وایي چې زه خپل عمل خیرسته کوم او خپل عمل صفا کوما او دا کوشش نو قران هغه خلق لړي را پیدا ورکي کني څه خو هدایت د ټولو لپاره دی خو پیدا هغه خلق لورکي چې عمل صحیح کوي ښا الذين يقيمون الصلاه یو صفات دیم صفات هغه خلق چې پابند کوي د منځو واولائک هم المفلحون او دا خلق او دی کامیاب دی بشارت علم ذکر کو ومن الناس مقابل کې وګوره چې سو قران نه مني او عمل نه صحیح کوي دا غي حالت هم ذکر کوي قران بعض خلقنا ما یشتری او سو دی چې اخلي لهو الحدیث بهدا خبره خرافات غستري دا چې کتابونه واغستل چې پاره کې په دینه اعتراضات دي په قران اعتراضات دي ها په حدیث اعتراضات دي ولکه استاد لپاره بل کتاب نو چې تاسو ته د حق ورسته علما او جيد علما د تاسو داس یو گمراه سره کتاب وروړي چې ته گمراه کړې بهوده خبره لټریچر او د دین اړون کې کتابونه دی واغستل پلان دې دوه زرو کتابونه اغستري د شلو زرو د ولو زرو کړه دې په دې د قران کتابونه اغستري نو عقیده به هم سم شي او اسلام به شي نو پاګه گمراه شي تباشي چې دا گمراه کتابونه والي لهو الحديث عبس خبره سامانونه داسې واغستو چې دین نه غافل شو ټي وي وي سيار او ډش ادا څه زونه واغستلو یا سړی نه داتا سواغست لهو الحديث مفسرین چې څومره پورې وګوري نو د هر یو اتفاق به سره دی چې مراد څه دي د دین اړون کې ټول سيزونه خصوصا غنا د ډول سرنا د موسیقي سامان او معنا کړه د جامع روح المعانی کل ما شغلک عن عبادت الله من الثمر والاضاحيك والخرافات والغناء ونحو ذلك ارغه شی چې د دین نه غافل کړي د الله د عبادت نه غافل کړي کاغه کیسه او کہانه دي دغه کتابونه دي کاغه د خندا د لتی پور دي سونو کتابونه دي او کا خرافات دي منګړت واقعات او کاغه د غنا سونه موسیقي دي نو هغه پکې داخل لخه ټول پکې راځي لهو الحديث مختصر لفظ ده خو چې ته د سنا د دین نه غافل کړي غار څه پکې راغلل نو ګوره دا د حکومت پالیسي دي چې د موسیقي پیریډونو لګوي کلاسونو لګوي په تعلیم ادارو کې دا به دې ترقی ورکی تعلیم نه او به ویني تعلیم ورګه لیو دل عن سبیل الله چې گمراه کی خلقو د دین الله نه د باطل پر یو صفات داري چې به هدا سونه باخلی ار دین د پاره د جماعت او مدرسې او د قران د خدمت د پاره او د قران د تنظیم د پاره باغ سره هیڅ شي نه یو روپې باندې اگر ته د جمعه کې چاند ورکینو کلنګ باورې شلنګ کلنګ دا چاند کیږي شرم هم نور دې خلق لکنه دا حال نه نو یو خو بده د گمراهه سامان اخلي او دویم خلق به گمراه کوي بغیر علم بغیر د دلیل نه او درې ويتخذها هو زوا نسبت دې لره پټو کو د دین خبرو پورې بټو کې کوي قران پورې اذان پورې او دا شانته د دین په علوم او کتابونو علما پورې دلته ته مراد سړي یتخذها دا سبیل الله په دې پورې دی خندا کې او ځوان پټو کو سره نس اولائک لهم عذاب مهین دا خلک دې د بار عذاب رسوا کوونکې دا بشارت ته خالدین فیها همیشه به پدې کې وعد الله حقا وعد الله رشتیا ده وهو العزیز الحکیم او غزور اور حکمتونه والنه پدې ځان پوکړ چې ول وعد الله حق ده نو غافل نشه د اخرت نه دلیل عقلی ذکر کړي نو اثبات د قیامت هم پکې کوي او د الله وحدانیت هم ثابتې چې دا مسله ځکه نه تاسو به کامیابی تور راسي خلق السماوات پیدا کړی اسمانونه بغیر عمدن بغیر دستنو نه تړاونه چې تاسو وینئ د اسمانونه والقا فی الارض اغرسولی پسمکه کې رواسیا مضبوط غرونه ان تمید بكم چونه خو زی پتا سو الله تمید بكم معنا ده دې خورا ټینګه کړو دې لپاره چولو خو دې پتا سو وبس بها من كل دابه اخوار کلی په دسمکه کې هر قسم زنده سر وانزلنا من السماء ماء ارا ورو مونږه د برین او بو قرآن بلاغت ته ګوره کنه څنګه څه بدلی کله د غایب اکل د متکلم مونږ راورو او بد برینا د الله عظمت ته اشاره کنه د برین راځي نو ځکه وي خو انزلنا چې دا مونږه راورو نور کارونه هغه کوي ښا ناغه په غیب سره ذکر کړی چې دا غړي ورلوي شان دي او دلته تکلم سره فان بدنا بیا فزر غنو مونږه پدې سره پدې کې پدې زمګه کې من کله زوجین کریم هر قسم جوړه خيستا بیا خلک ګرځي ګلنه پکې ګوري ها ته دا کم بوټي دا کم ګلې او اخلي وروړي بنگلو کې لګي حکورونو کې کدي دا جوړې دي پدې کې هکې سما قسم یا کې اگانې دي بنده په خوشحالي کې جوړ ګوري وتا نقل دلیل ذکر کې خد لقمان حکیم نه ولقد اتینا لقمان الحکمت او یقینا ورکړو موږ لقمان ته حکمت لقمان حکیم امور مصلحه او مواعظ نصيحتونه د حکیم الدنیا لقمان حکیم نه ذکر کې موږ اغل ورکړو الحکمت حکمت علم او خيارتیا انشکر لله چې شکر ادا کړه الله دې کې بیا نو مفسرین اقوالو چې پیغمبر وو کنو نو به تر قول لري چې پیغمبر نو او ډیر نیک پاک دامن او حکیم انسان ډیر خيار او ډیر حق پرست ډیر موحد داوود علی السلام په زمانہ کې حبشي غلام وي خو ډیر کله کو په دین باندې ډیر خيارو دا خبرونه پته لګي قران دغه خبر را نقل کړی دی مقام کې ښا نو د حکم شو چې زما شکریا ادا کا الله ورته ویلو ان شکر لله شکریا ادا کړه الله او مې شکر هغه څو چې شکریا ادا کی فینما یشکر لنفسه پس یقینا دې شکریا ادا کی د خپل ځان د پیدا لپاره ومن کفر اجاج کو پرو کو فین الله غنی حمید پس یقینا الله به حاجت لري استایل شوی دې غیر دلیل نقل ذکر کی تفصیلا وإذا قال لقمان لابنه او یاد کا چې لقمان خپل زوی ته لقمان حکیم د دې چې کوم بیان کړی خپل بچی ته نو یو قول لار چې دا بیا مشرک راځي نو د پوکاو ایا موحد خو نور وتا مضبوطواله راوستو او پوکاو چې تبم غره دې خبره اقرار کې او خلق ته بر دې دعوت او تبلیغ کې د دې د بیان مختصر خبره سودی یو دا چې رد ذکر کې د شرک دویم حقوق د والدینو د دې بیان سره متعلق الله ذکر کوي او دا شانته ایمان بل جزا چې په آخرت باندې ایمان وساته او اتباع د حق پرستو چې دنیا کې حق پرستو سره ملګری شه چې گمراه پاتې نشي او دا شانته اقامت د صلات امر بالمعروف نهي عن المنکر او صبر په مصايبو شفقت علی الخلق اجتناب د تکبرنا او تواضع عجزي کله چې د الله حق بچی ته بیان کو نو ګور الله رب العزت وس انسان ته ادي بچی ته د خپل مور خپل حق ذکر کوي د ډېر عظمت لپاره چې د مور خپل حق ولوم ډېر زیات ته ښا بل دا چې دوته د مور خپل حق نو ذکر کړل دا ولې وې ځکه چې بیا په خود غرضی راتله چې دا به خپل ځای ته خپل غرض کاونو ځان به وته نو قران مجید دغه خبره په خپل ذکر کړه ان د انسان حق له مرپلا او وصینا الانسان حکم کړل موږ د انسان ته به والدې په بار د مور پلار د دکی چې د سره بګوره بد نه کوي پلار سره امور سره اگر شان د دې په خیال ساتي حملته امه وهنن بیا مور خپل کوم زیات حق د مور دی خو ګوره کنه حملت امه او چت کړه دلا مور ددو سوره واخه کېړه کې ساتي وهنن علی وهنن په کمزورې سره د پاسه د کمزورې نه سمره مو دیو وخت په وخت کمزوري او تکلیفي کنه وفصالو ابیا جدا کول ددو د پيونه فی عامین په دوه کال کې غالب مده دغه کنه دوه کال انشکر لی ولی والدایکو چې ته شکریا ادا کا زما او د خپل مور پلار ورکه کو کال وی شوې نو غونډه بنولې غوري او کنه د مور پلار حق ادا کا ان شکر لی ولی والدې مونږ کوا د مور پلار خدمت کوا ناګه چرالوي شو نو مور پلار ولا تا پانچا ورکړه ته ماچه ولا ورکړه چې ته په پلار باندې راځو کا تک د ماچه خلاص کړه امور باندې راځو کا ټک او خان دې خوشاله شي او کنه اځه هغه بیا رالوي شي کنه نو بس څوک ته په یو دا کې پټيږي څوک ته بل کوټه کې پټيږي څوک ته هغه تختی هغه تماچا راړولي دا ولې دام دوه ته خولې کدو ته نه خولې نن بدا حال نو دو د سفاره دو د قاعده دو د ادب دا خبره نه کوله او چې بس داغه د خلینو نه بس وتل نو دی به بس دا به کول غواړي ادب کوي کله چې اولاد داسې لوي شنه هغه بیا درد سره هغه بیا مصیبت قرآن ته تداوی چې تو ته الله حق بیان کا نو الله به تاسو حق بیان کی او ملګرتیا کو دې سره په دنیا کې پنه کار په دنیا معروفه د نیک کار خبره کو تا ته مور خپل اروي ال لار شخانه کړهو دې خدان ورسوا او شر درې تلل شا یا بل زیتا نو دا څو کچ مونږ لا دا تار بدل هغه ګټه کی یا بل سو نو دا راول دا کړهو را لوکا یو ورځ یو سړی ملاو شرا سره د شر درې په لار باندې کار دی وینا خیر دی وایې کنه څه چل دی نو حال راته و چې دغه شان مور مې ده او خلاف کول نه شم نه هغه راته و چې تلل شي او بدل او ردم کې تار بدل ګټه کې نو زموږ په سکارو شي مې خدای په سره لګل خبره مو ته شروع کړه چې را دا وګوره ښه کار نه دی ګناه دی ابل چې هغه ځای کې مونږ خپل یو وینو التم حالت دا سره چې داغه خاندان ډېر خلک دی او ودونه کړی دی دوا دوا او مده مو شو اولاد نشته نو یو دغه خبره هم نشي کېده بل تکلیف خو الله را ولي وغه لرکې دا سه ګوره بیان او تاسو شو هغه کشرو ذهن خبره واغسته ویره دا خو ډېر خوږه خبره وکړي وی وسو کما نه بس راځه دا یو کور دی هغه نه بتار راواله اذان سره بیا سه اوسه که خامخا وی کنه بیا به وته وې چې پوه شي په وټه بوله ورکی او خورم دغه ځای کمر دې صفا خور ځان سره بواله سړی واپس شو سړی رمو د پاس بیا چې ملاو شو مې څنګه چللې ویر بیا کار مې وکړ امور د خوشاله د چیرې خو ډېر نر سړی کار دی نه لوکو خښوي نو وی بیا مې ورته وې نو بیا ورته لګ بس بس کتل مې خیر ده پکې راځي یا بنیا ای بچیا انها ان تکو مثقال حبه یقینا دا عمل کچریوی پاندازا دی او دانه من خردل اندوری فتكون فی صخره او ویدا په یو غټه کې او په سماوات یا په اسمانونو کې او په الارض یا په زمکه کې یکته به الله رو بلی الله اغه لرا ستا عمل ګور نه رکیږي ایمان او ساته بل جزاء چې طالب عمل بدله ملاويږي مخبر خلقو ته نه پړسه چغیر ته بیا کته نشه داسې بد غضب او بدخویه ولا تمشي في الارض مرحا او مگر دا بزمکه کې بمسته سره عجزي اختیار کا ان الله لا يحب یقینا الله محبت نه ساتي کل مختال فخور ار یو تکبر کون کې فخر کون کې تا فخر کون کې سارا مختال چې زړه کې لوی ده اذان وته لوی ښکاري فخور چې په نور خلق باندې فخر کې ځان لوی حساب وي واپس پیدا دیما شیک او مې انا روي کوا په خپل تلو کې چې بل روانه کنه نو وقصد مې انا روي کوا درمیانه قدم اخلا ډیر داسې ټوپونه تکبر مکو ډیر داسې په مزه مزه مگر جهله کوی شر دی به بیماری درمیانه دغه شان ته په جون کې مې انا روي کوا د اسراف او د بخل لزان وساته بغیر علم بغیر د علم نه ولا هدن ان د هدایت نه ولا کتاب منیر ان د کتاب روخانه نه په خپل پویږي نه د بل چا نه ساوري نه سکتی شي دغه شانته دلیل عقلی او وحی نقلی پټول باندې ان ایسو سره نشته کنه ها یو دلیل وسرشته په خپل خیال کې و اذا قیل لهم اتبعوا ارکلا چې ویل شي دا چې تابعداریو کې ما انزل الله دا کتاب او چې نازل کړ دی الله هغه کې درې قسم دلایل دي تاسو دا کې تابعداریو کې قالو دی وای بل نتبعون ما تابعداری کو ما وجدنا علیه آباءنا دا غسو چې مندره مونږه غیبان خپل مشرانو چې پلار هم سکړی دی آبا کو نکوم سکړی دی آبا کو اګه مونږ دین دی اګه مونږ ارثار سری مونږ ستا قران نشو منل خپل کار کوه دا څه خبره وکړه اول او کان شیطانو ته به تاسو کې چیرې پلار به نیک سړی یو ځکه خین بیا ټیک تا هغه دی وته خو چې اصلاح وشي نه نه آیا او شیطان یقینا جو شیطان یدعوهم چې دی را بلل الی عذاب السعیر عذاب ګرانته نو عذاب ګرم د څوک را بللی شي چې هغه په کوپر شرک کې اخته نو ناغیم دغه د بيدینه کارونه کول اجر دی ور پس روان دي ومن يسلم وجهه بشارت هغه څوک چې دا بيدار کې مخبل الى الله خاص الله تعالی علاوه توحید منی داغه کتاب منی د پلار دې خبره نه او هو محسن او دې نه عمل وی متبع وی د سنتو فقد استمسك بالعروه الوثقا نو د منګولې ولا ګولې پای کړه محکمه باندې دا چې دې راټینګ کچ بس اوس کګیږي نه ویل الله عاقبت الامور الله تا انجام دې ټولو کارونو د فیصلو ومن کفر چا چې کفر وکړو فلا يحزن کا کفر نو غم جن کی تعالی را کفر داغو تسلی وګنه پیغمبر ته بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دین نه پويږي ګورل سنا په خلق دي چې په معمولی معمولی خبرو کې د الله سره شریکان ګرځولي نو تبه د تاسو کې د ازمه کاسمان چا پیدا کړی نو دی بوې الله نو ښا چې دا دومره لوی پیدا کول اده کې وسره د شریک ضرورت نو نو دی وړو کې وته ضرورت پېښ شو قائل شوی دا صفت ادا مسله توحید چې لله ما فی السماوات کې ذکر شو دا خو دومره واضحه ده او دومره وسیعه ده کله دې دلایل یو سړی لیکي او دا ټول ونه قلمونه شي داغه لپاره او دریاب ولا صحیح شي او دریابونه نور شي دار ختم شي خدای الله صفات هغه نه ختميږي ښا ولو انما في الارض من شجره او کچرشی هغه چې پزماکه کړي سونه ونی بوټي اقلامن دا قلمون شي والبحر يمده او دریاب صحیح شي د دې لپاره اپ دې لیکل شروع شي دا ختم شو من بعده سبعه بحر پس د دینه و دریابونه نور شي ما نفذت کلمات الله ختم بنشي پورا بنشي کلمه د الله کلمه داغو صفات او تعریفات د توحید دلایل دا څور پسې دا سبق د توحید به پورا نشي کرا تمره لیکلو مشي او تا لک قلم راغسته او یو دوات پم نه لګیدلې ا د شرک کتاب دی ولیکو نو ته پاګه باندې دا ثابته د دې دومره دلایل په مقابله کې دا هم څه خبره ده چې هغه سویل جایز دي آیا محمد ویل جایز دی او یا دستګیر ویل جایز دی اته جایز دی که څه دلیل په قرآن او حدیث شته نه څه کوي سړی لګیای نو دیوانه به ابو چې زمکه نشته اسمان نشته زه ته پړګه کنه ته په تو خبره کې دلیل بنه غواړي دا شانت د قدرت د الله د وحدانیت سمره لوی لوی دلایل دي نو پاګې باندې فکر او سوچ کا او شرک چې هغه د قران په څو څو مثالونو کې وضاحت وکړي چې ګوره مش قدرې نشي پیدا کوله دا ټوله سلسله چې څه جوړ کړل د شرک د تاریان کبوت ته او بیا هم ته پاګې باندې دوکه کېږي ان الله عزیز الحکیم یقینا الله زور اور حکمت نواله ما خلقکم نه دې پیدایش تاسو د پغم دلیل عقلی ولا بعثکم او نو پورته کول تاسو الا کنفس واحده مگر بشان د نفس یاو څنګه چې تاسو الله پیدا کړی دا شانته کنه لکه یو نفس نه جوړ پیدا کړی نو دا چې تاسو را دوباره پیدا کول مغه تاسو نه سګران وته نه دي یا یو نفس او تاسو ټول د الله ته برابر یې نو کو یو تن شرک کې ټول کې نو الله ولا سزا ورکي ان الله سميع بصير یقینا الله اوریدن کې لیدن کې څنګه چې د یو نفس حرکت او اعمال او کارونه او عقیده د الله نه پناه نه دي نو دا چې د ټول هغه ته معلوم دي دا پیدایش او دا ساغستلو دړو درځیدل ټول ته معلوم دی خدای ټول هغه اوم دلیل الم ترا تنه ګوره ان الله یولج الليل فی النهار یقینا الله ننباسي شپه په ورځ کې ویولج النهار فی الليل او ننباسي دار ورځ په شپه کې وسخر الشمس والقمر اکار کې لګولې ورځ په ګمه دستا مزدوران د خدمت در لکې ان فی ذلک لآیات یقینا بده کې خامخا دلایل دي لكل صبار شکور لپاره د هر یو صبر کوونکی شکر گزار دلایل دي پکې ښا او زجر ذکر کې مشرک له چې دا دلایل ته په خپل سترګو باندې ویني کشته کې ناس ته روانه وای دا غشیام کله چې راګیر کې دی لرا راپټ کې دی لرا موجن هغه چپې د دریاب کز وللې بشان د وریاضو ابشان د سیبانو داسې درنه موجونه پر اوچت شي دعو الله مخلصین له الدين دی بلی الله لرا خالص کون کی اغل رد بلنه او د چغي فلما نجاهم کله چې نجات ورکې دی لرا ال البر وچتا فمنهم مقتصد نو بدی کې څوک درمیانوي ها اپګه درمیانه شيخه څنګه نو یو خو په ځل کې داومي چې دا غزا الله بچو او بل چا زموږ امداد نه کړی او بل خو هغه خبره هم دړه نه نوځي نو دا سه میاز میاز غونت کیخه درمیانه پورا اعلانوم د الله د توحید نشي کوله او انکار تم نشي کوله ویل د خپل سترګو یا کله کې په توحید باندې چې روز نه بس هغه وي باس نیمان قبول کله کې کرامه چکړو وما یجحد بیااتنا والد او پلار او ولد زی نو پلار به زوی نه زده پنه کی دنیا کې په خپه کېدو ډېر لوی رحمت او شفقت او په ا کوشش به کو چې زره د خیال وساتم خیر دی زه دیو کې پاتې شم ما درې تکلیف هوچ دازي می بچ قیامت کې بدانی ولا مولودن او نه غزوی هو جازن هغه ته پیدا ور کون کړي او سلر کون کړي او والده شیئا د پلار خپل ناس شي پلار بچو کی اله بچی را شمه را پیټه واخله او زه به ته چړه کې حسب ما علی ما باندې را خپل پیټه زیات ته پورا دی وړای نه بدر وړو ما ته نه ګوري ما باندې را خپل پیټه کم دسو ان وعد الله حق یقینا وعد الله رښتیا ده اسباد قیامت کیخه فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکنه کی تاسو لرا ژوند د دنیا تزهید ذکر کی د دنیا نه چې خلق وګوره زړه ته اوچت کې کني هر څه بدل یې کی ولا یغرنکم بالله الغرور ا دوکه نه کی تاسو لره د الله بارکه دوکه کون کې شیطان دی برته وی جل مهربان دی غفور الرحیم دی کوا هر څه چکه اجازه ته راته نو د الله بارکه بتاله دوکه درکې نه هم دلیل عقلی اخر کې ان الله عنده علم الساعه یقینا الله چې هغه سره علم د قیامت پنځه مغیبات ذکر کړي مغیبات مخصوصه یو دا غینه داري الله سره علم د قیامت وينزل الغيث ارا وري بارانو ويعلم ما في الارحام ابوي باغ چې بګېړو کې دي وما تدري نفس ان پويږي او نفس ماذا تكسب غدا چې دې با سکوي سبا وما تدري نفس وما تدري نفس ان پويږي او نفس بأي ارض تموت چې دې به کومز مکه باندې مري دا پنځه مغيبات دي د قیامت علم الله سره دې څوک پنه دي خبر او باران مکل وريږي او د کوم وخت نه تنظیم شوی دی یا سمرا اندازه کې باورېږي او څنګه باورېږي دا الله تعالی په دې څو پويږي ويعلم ما في الارحام په دې نه پويږي چې ګډه کې څه دي او څنګه لري که سبق بیا آلات په ذریعہ پويږي نه هغه نه مخکې نه پويږي یا تفصیل سره نه پويږي چې دا خوش قسمت یې کنه دا به عمر ډېرې کمی دې بوله څو پويږي مغيبات هغه کې قسمونه دي کنه نو کجنس مکانی دی او کجنس زمانی دی نو پټول باندې الله پويږي ګور زمانه خدا سره چې راتون کې وخت سره تعلق دی لکه د مستقبل د زمانه سره زمانه کې بیا هر قسم چې دی که مستقبل والے دی که حال والے دی که ماضي والے دی نو الله پاګه پويږي لکه د قیامت علم دی نو زمانیه مستقبله سره تعلق دی راتلونکي وخت دا هم الله تعالی معلوم دی وینزل الغیث او زمانی ماضیه سره تعلق دی چې د باران دا تنظیم الله د کوم وخت نکړو فیصله د کوم وخت نکړو دا مغه ته معلوم دی ويعلم ما في الارحام اګه حال سره تعلق دی چې د کې څو تصرف کیږي د ارحامو کې په دې مله پوي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او کاغه دا چې مغیبات دي چې مکاني دي چې سبب یو سره سکی یا دا د استقبال سره تعلق دی راتلونکي وخت سره نو باغې مله پويږي بل څوک به نه پويږي وما تدري نفس او نفس نه پويږي چې بکه مزمه کوم امري کوم غیبت مکانیه دي نو باغې باندې مله پويږي نبی رسول الله ویلو کنه چې پنځه سونه دي چې په دې باندې الله نه سوا بل څوک نه پويږي دا غي دا ذکر کړو پنځمه غیبت او کاغه واقع وو چې بادشاہ خوب لیدلو چې ملک الموت ورته داسې کړو داسې ورته ونیو بنځه ګوته نو چې را پاسې په هبه تاسو ته نه تاسو کوبل نه چې دا سری چا بوته ستا پنځه کال عمر چا به پنځه میاشتې نو حق برس عالم راوس دا امام ابو حنیفه او ابو سوکو ناغور ته وځه دا ته ملک الموت دا وی چې پنځه خبرې ورته باندې الله نه سوا بل څوک نه پويږي د سورۃ لقمان په اخر کې بادشاہان په عقیدو کې کمزوري کنا ناغه پیدا خول چې غره ته د سبا د حال نه خبر نن حکومت صحیح کا او اسلام کا د قوم او د عقایدو ان الله علیم خبیر یقینا الله په دې خبردار سورۃ کې مواعظ د لقمانو او امور خمسه مغیبات مخصوصه هغه په ذکر کړو سورۃ السجدہ الف لام میم سجده نزول کې پس د سورۃ المؤمنون نه او ترتیب د مصحف کې پس د سورۃ لقمان نه مخکې اثبات د توحید شو دې صورت کې نه کې د شفاعت قهري کوي ولې خلقو یې زمونږ لپاره سپاره شان دي ادا مبدا د شرک ده د دین بنیاد کې خو دې شي دغه شان تفصیل کې د اخیری آیات د سورۃ لقمان په دې صورت کې ښه دعوا نفي د شفاعت قهري چپا د الله په در کې سود زور سفارش نشي کوله سورۃ دوه حصے دی اول حصہ دوا دوشتم آیات پورې پاره کې د دغه ذکر کې اثبات توحید په دلایل سره او ترغیب قران ته ذکر کې او تخویب به ذکر کې تفصیلا نو طریقه سره د هدایت او د بیان چې دلایل عقلی به د اول کې ذکر کې چې د عقیده صحیح شي اول دلیل عقلی الله الذي الله غذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړل دي اسمانونه او زمکا وما بينهما سجب من ذري دوالو کې دي په سته ايام په اندازه د شپږ ورځې کې یا شپږ لمحو کې ثم استوى بیا الله قائم شوی دی علی العرش عرش باندې څنګه وسره خای مالکم من دونه من ولی ولا شفیع داود سورت نشتره سوال پارا سوا د الله نه نو سوال دوست ان سفارشی به ورنه تو کدا غیا کړي چې زم نه پارا ولیاشتا اسفاشتا قران وی نشتا چې کوم ذات زمکه اسمان نه پیدا کړی ته دا غل سفارشیان ګوره ها هغه چې کوم اجازه کړی هغه خپل دی او خلق هغه نه کول کړ کان مقدارو چې دې مقدار دغه فاصله الف سنتن سر کاله مما تعدون دا غنا چې تاسو شمارای بعض زینو کې وتا 50 زره کاله ویلې آیات د معنا او تفسیر په لحاظ سره آسان نه دی ګورا الله دبر نه تدبیر کې حکم را لګي دنیا ته نو چې دلته څوک پاګې باندې عملو کې نو هغه عمل الله تخیږي نو په یو ورځ کې کیږي ملائکه رسي اته هغه فاصله چې دا د باندې په لحاظ سره کوی نو زر کال ده بلکې 50 زر کال ده او بیا چې دا وی نو مطلب یې دا چې دا عمل چې الله د حکم مطابق وشو د دې اجر به یو انسان د باغ ورځ ملاويږي چې دا غي مقدار زر کال دی یا 50 زر کال دی چې بچا باندې لګه سختي دا به زر کال دی او پکې تخویف ذکر کوي تفصیلا ولو ترا کجرتا ولیدې اذل مجرمون کله دا مجرمان چې قران کې شک کړی دي او توحید منکر دي او دا شان د قیامت منکر دي دی کتا ولیدل ناکسور اوسهم چخکتا کون گری خپل سرون لرا عند ربهم د خپل رب سره برابر نشکته ربنا ارسلنا اویبا اے رب زمونږه مونږ ولیدل مونږ په خپل سترګو باندې ولیدل وسمعنا او مونږ اوریدل فرجعنا نعمل صالحا مونږ واپس کچ عمل کو نیک ان موقنون یقینا مونږ یقین کوونکی په سره باندې تعالی چې الله کوم نعمتونه پیدا کړو وګونه سترګې زړه نو دنیا کې په سوچ نه کو نو آخرت کې چې ما پیر سوکړو او ملي دل او مې دل سوچ مې بوګ یقین مې راغی دا خو دغه خلقو حال شي بل خو مؤمنان دي دا غي خو ډېر بهتر صفات دي باغې کې ډېر خو عادت ته چې د دې سترګو د دې بدن پوره حق ادا کړی اپه دې حاصل کړی دا انما یؤمنو یقینا ایمان وروړي به آیاتنا الذین آیاتنا زمون باندې هغه خلق اذا ذکروا بها کله چې واعظ کړی دې ته باغې سره هر سجدن نو پریوزي سجده کوونکی دا خو د بدن حال شو وګوره بس دا پریو دې خپل رب ته بدن الله ته ورسول دی ښا هغه قیمتي اندام چې هغه مخ دې تاندې هغه الله ته ورسول په سجدا وسبحوا بحمد ربهم عجب ته وګوره تسبیح وي په صفاتونو درا بخل ازړته وګوره وهم لا یستكبرون دی لوی نه کوي تکبر نه کوي دا زر خپل اندامونو نه بدن نه پیدا واخله چې دا ډډه به د بسترې نه بیارته دا د صحابه صفاتو د پیغمبر صفاتو د حق پرستو مؤمنانو صفاتو الله د زمون د ټولوم د صفاتو ګرځي نه یو معنا دار چې د تهجد د منځبه خیال ساتي دویم دا چې د ماسختن او د سحر په میانس کې یا د ماخام ماسختن په میانس کې د نوافل پابندي بکی د احتمال بکم ستغو اول قول بهتر دی چې د تهجد منځ ته مراجعه ومما رزقناهم ينفقون او دا غزنه چې موږ ولور کړی خرج کړي معلوم لګي څنګه چې بدن عاجز کوي الله ته نو دا څه ولې په معلوم نه خپکیږي معلوم لګي ښا صفات ذکر کړل د مؤمنانو ادا اهل القران یو ایمان په قران دیم سجده او عاجزی الله ته دریم تسبیح الله او سلورم استکبار نه کوي عاجزي کوي پنځم بیداری په پاسې د وستارونه او منځ کوي شپږم دعاګانې غواړي د خپل رب نه پیار او پتما وم مال خرج کوي کله چې دا صفات د دې او عبادت د خپل رب کوي چې هیڅوک نه ویني دریا نه بچ او پنا نو الله ولا اجر هم داسې ورکړي چې هغه هم چانه دي لیدل فلا تعلم نفس نه پويږي او نفس ما اخفي لهم فاجر فاغا ثواب او اجر باندې چې پټ ساتل شوی دی د دې لپاره من قرۃ اعین چې هغه یخوال د سترګو سترګې به پیخې شي جزاء بما كانوا يعملون دا بدله په سبب دا عمل چې دی کاو الله ولا بدله دا څه ورکړه او حدیث پاک کې هم راغلی وکنه چې الله کوم جنت تیار کړی دی نو نسترګو هغه څه لیدل کړی دی نو وګونو دا غي بارے کې څاورې دل کړی دی ان په زړه کې راچا تیر شوی دی دا حدیث ته ښه اوس بل خو یو سړی دی چې هغه په دې باندې دای دراز کوي چې دې نه پته لګي چې انعامه د جنت هغه جسمانی نه دي دا غي نه انکار کوي لکه سر سید وغیرہ نو بس پریم ذکر کې شبیر احمد عثماني چې موږ دا غي مکمل جوابات کړی پر رساله کې اگر رساله کتل غواړي نو قران ثابت کړی چې دا چې نعمتونه دي چې هغه چاته نه دي معلوم کله ودی وی ار دا حدیث کراغلی او دا حدیث پلانې چې تا بایبل کې قبل سکه ذکر کړی دال تراغلی ولنذيقنهم دنیوي تخویف ولورکه او خامخا مونږ به وسکو دي ته من العذاب الادنى دا عذاب نزدینا اوس نزدې عذاب بوله ورکو نو یاخو دنیا کې قحط ته قید دي مصائب دي حوادث دي تکلیفونه سخت اولاد مړ کېدل دا څه نه دي او دغه شانته د عذاب ان د قبر عذاب یادی خ عذاب قبر ایت ادنا ونزدې دون العذاب الاکبر مخکې دغه عذاب لوینا چې په آخرت کې لکم ورکی دي شي لعلهم يرجعون دیر پاره چې واپس شي نو د دنیا د مصیبتونو تکلیفونو ته مراد دي کدي توبه وستا او دا عذابونه ولزکه یادې چې دی واپس شینن اروجو کې توبه واسي دې ځای نرستو دویم باب دویم یې سره صورت اخره پورې باغې کې دلیل نقلی ذکر کې د کتاب د موسی علی السلام نه او دلیل عقلی ذکر کې زواجر دي ولقد اتینا موسی الكتاب او یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام لپاره کتاب تورات فلا تکون فی مریتن پس مکه غته اے مخاطبہ بشک کې ملقائه د ملاقات داغنا داغه د کتاب نه په شک کې مرزه چې د سره ملاقات شوه او کنه یو قول خدای کنه چې د موسی علی السلام د خپل کتاب سره ملاقات شوه حاصل وته او دویم ته په شک کې مکیږي د ملاقات د پیغمبر نه د موسی علی السلام سره د معراج په موقع باندې وجعلناه اگر ظلمګه دغه کتاب اے موسی علیہ السلام خدای له بنی اسرائیل هدایت د پاره د بنی اسرائیل وجعلنا منهم اگر ذو لمغا د بنی اسرائیلنا ائمه مشران او امامان يهدون بامرنا چې هدایت به کو زمونږ په حکم د دین خدمت به کو لما صبروا کله چې کلکو او صبر کړو په دین باندې صفات ذکر کړه عاملینو چې په کتاب باندې عمل کو نو تر څو پورې چې کله کو الله یې مگر زولوخه او چې کله دین یې پرې خو دو نو بیا ته هغه خصوصیت ختم شي وکانو بیااتنا یوقنون او بیااتنا زمون باندې چې یقین یې کاو دا صفات دغی نو ګورا دې ته ذکر کړو چې څنګه هغه کتاب ورکړو او مشرانه ګرځولو دغه شان د تعلم کتاب درکړل او استاد صحابو کې موږ ډېر مشران ګرځولې دي او چې مرتبه واله صدا کار دلیل لکنه بیا هم کدی نه منی ان ربک هو یفصل بینهم یقینا رب ستا هغه فیصله کوي په میانځ دی کې یوم القیامه فرض قیامت فيما كانوا فيه يختلفون هغه څه چې دی پاره کې اختلاف کو اولم يهد لهم آیا واضح نکړه دیتا بیان نکړه دیتا دې خبره کم اهلکنا چې څومره هلاک کړی دی مونږه من قبلهم من القرون مخکې د دینه پیړې يمشون فی مساکنهم چې دې ګرځي دغه په کورونو کې دا خبره دې توازه نه شو چې دې به موږ بیا حال د بشانی او هلاک بشي دا تخویف دنیوي دی ښا ان فی ذلک لآیات یقینا بده کې خامخا دلایل دي افلا یسمعون نو آیا نور ذا خلقو دی اوریون نه چې دغه ګن پیدا واخلي اولم یراو آیا دې نه ګوري سترګې هم کار نه کوي ان نسوق الماء چې یقینا مونږه رسو اشړو دا وبو ال الارض الجرزه اغه زمکه وچتا کلکتا هغه یک خبره نیولې نه نو استاد ویلي دي مونږ ته وایي چې قیامت بکلې ويقولون اوائد متى هذا الفتح کله به دا فیصله هل ته يفصل ولا ته فتح وي دا فیصله دا فتح بکلې ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی نو قران وی فتح او فیصله خو به شي خو کاغه روز تاړو ویلې نو طالب څه پیدا درکې ها یو فتح په بدر کې الله را وسته او تاسو ولیدو او دا غشري کافران په ټول قتل شو نو څه پیدا ولا ورکړه ول یوم الفتح هو ورته ورځ د فیصله چې دا لا ينفع الذين كفروا ايمانهم پیدا ورن کې کافران لرا ایمان رولل داغي ولا هم ينظرون ان بدی توکتی شي مهلت پکم نشتا چې دې ته پکې لږ صبر وکې پریزه دنیا ته هغه د ګټ کې پریزه چې وخت تیر کینو که خوشو نه خدا کینینو ندا مهلت بیا نشتا تسلی ذکر کی اخر کې پیغمبر لا او دغه خلق لا تخویف فاعرض عنهم مخواروا د دینا د دې خبرو پروا مکوا د دې اعتراضاتو پروا مکوا وانتظر او انتظار کوا انهم منتظرون یقینا دې انتظار کوونکې سورۃ الاحزاب نزول کې پس سورۃ آل عمران نه مخ کې سورۃ کې رد ذکر شو د شفاعت قهری دې سورۃ کې د هغه وضاحت کوي په مثالونو سره درې مثالونه دا شان مخ کې سورۃ کې اثبات د توحید شو د سورۃ الاحزاب کې اتباع رسول ته ترغیب ذکر کړي مخکې صورت کې رد شرک اوشو نو دې صورت کې با اگر رسمونه او رواجونه باطل اگر رد کړي چې هغه سره د پیغمبر سنت خرابېږي او پاتې کېږي رسومات باطله هغه برت کې دې صورت کې داود صورت ته تحضیر فی التبلیغ یا تحضیر علی التبلیغ او دا شان تیزی علی طاعت الله والرسول د الله او د پیغمبر په تابعداري باندې تیزی ورکول چې دې تزان تیار کې دا په خپل جون کې راولې او تبلیغ وکړي د الله د دین د قران د مسائلو دا به دې صورت کې ذکر کړي مختصر په صورت کې خطابات دي دولس پیغمبر ته دولس مؤمنانو ته او پنځه ازواج مطهرات ته سو یو کم دیر شو پوری دا ذکر کې په دې صورت کې خطابات اپاره کزان لا تعلیمات دي خصوصا پدریو مثالونو سره رد کې د شفاعت قهري رد کې د شرک او دغه شانته اثبات د سنتو رد بدعاتو رسوماتو دا اول خطاب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د صورت په ابتدا کې ابتدا کې د صورت درې خطابات دي او بیا مثالونه ذکر کړي درې یا ایها النبی اتق الله اے پیغمبر ته ویریګا د الله نه څنګه چې ستا معمول له عادت ته چې الله نه یریږي نو دغه شان د دا معمول همیشه د پاره جاری وساته یریګه د الله نه ولا تطع الكافرین والمنافقین خبر ما را د کافرانو د منافقانو خلقو هغه په څه طریقه باندې تا د دین نه اړي او تا کې داس نرمي پیدا کول غواړي چې دا غي خبرو ته اعلان وکړي او د خپل دعوت کې مداهنت شروع کې کمزوري شروع کې نو د دې خلق به بالکل نه وره که کافر دی او که منافقان دی کافر خو غری چخکاره کو پر کړه دې انکار کړه منافقان غری چې ظاهر کې ایمان داو کوي او چې عمل ته وګوره باطن ته وګوره او بعض موقوت وګوره نو تبه پیژنې چې دی با رستو کېږي